بسم الله الرحمن الرحيم باب من زار قوما فلم يفتر عندهم دا کتاب الصوم شروع دی په دې کې باب نمبر 61 او حدیث نمبر 1982 خدي مخکې باب کې مخکې روایت کې دا یو جمله تیر شو و ان او تیرا قبل ان اناما سره د دین چې دا روایت مخکې تیر شوی هم دی و نوم علی وتر او اود کېدل د وتر د کولو نه بعد کله هغه لفظ راځي نوم علی وتر یا کله ان اوتر قبل ان انام او دا چې زه وتر وکم مخکې دود کېدونه نو عام طور باندې د دې دوه مطلب ذکر کیږي یو دا چې یو سړی لکړمبه وتر کی کم چې وتر حقيقي دي یعنی درې رکاته او داغې نه بعد یو سړی ودشي یو دا دویمه دا دا چې د دین مراد دا دی د وتر اطلاق دا په تهجد باندې کیږي مثلا یو سړی دی چې داغه د شپې د راپاسې دو احتمال نشتا چې د تهجد تراپاسي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره ته دا خبره کړې و چې ته داسې وکا چې روستو تهجد ته نشه را پاسې دی نو د ود کېدو نه مخ کې بعضی رکاتونه د نفل په تور باندې دا وکا اگر چې دا یعنی تهجد بنی خود تهجد بدل بشي لکه نورو روایتو کې چې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم شپه تهجد نکړي شو نو بیا به د ورځې داغي په بدل کې دولس رکعات منځ به کو نو دا دولس رکعات منځ د ورځې دا تهجد خو نه دی خدا داغي بدل دی نو څنګه چې د هغې بدل د تهجدو نه بعد کیږي د ورځې په رڼا کې د دولس رکاتو په شکل کې نو دارنګې د هغې نه مخکې هم سړی کولی شي د وده کېدو نه مخکې نو دا به د هغې بدل شي او الله نو امید دی چې اجر به ولور کی باب منظار قوما فلم یفتر عندهم مخکې په باب نمبر 51 کې تیر شوی وو چې یو سړی چا کر ملمشه او دی په بل باندې ملما په کوربه باندې روزه ماته کی په دې ځای کې دا وی یو ملما راغې چا کرا او داغه روزه دا او د روزه هغه ماته نکړه اوس د ملما روزه دا مخکې خدا سي و چې د کوربه روزه وا او ملما پاغه بانی یعنی سلمان فارسی هغه ملمو په ابو درده باندې روجه ما تکړه ځکه وجه دا ده چې داغه هغه حال داغه وخت داغي تقاضا دا وا ځکه چې یو حقي پوره کو د الله عبادت کو لیکن نور حقوق هغه متاثر کول خو اوس ملمر اغله د قربا یو کورتا او د ملمر وجدا او قربه ولګي هغه ته مخه ته خوراک کی دي نو آیا ضروري ده چې هغه ملمه به روژه ماتوي؟ نه خیر نبی علیه الصلاۃ والسلام راغلی دی او کوربه او ته خوراکي خې دی خوراکي نه دی کړي او روجه نه د ماته کړي یعنی دا جایز ده باب منزار قوما یو سړی راغی د یو قوم ملاقات لا د چا ملاقات لراغی یو ملما فلم او داغه روجه وا نو فلم یفتر عندهم او روجه ماته نکړه داغوی په خوا کی داغوی سره روجه ماته نکړه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه دخل النبي صلی الله علیه وسلم علی ام سلیم ام سلیم د انس مور ده دخل النبي صلی الله علیه وسلم علی ام سلیم نبی ال اوډر او خيار زنانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغې د ام سلیم کرا یعنی په غړو کې څه شی پخ کړي دي او دا د هغه زمانی غریبی دا غربت ته او قجوری او ته پیش کړي نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اعید سمنکم فی سقائه دا واپس واچوي سم نکوم دا خپل غوړي فی سقائه پاغه خپل ټیم کی یا چې کم داغه هغه خپل لوخه وو واچوي دا غوړي خپل فی سقائه پاغه خپل لوخي کی وتمرکم او دا کجوري تاسو فی وعائه پاغه خپل شکرې کی دا کجوري واپس واچوي فإني صائم ځکه زما روزه ده ثم قام الى ناحيه من البيت او بیا ودرې د نبی له صلوات والسلام د کور په یو ګټ کې نو فصلى غیر المکتوبه نو نفل منځي وک دینه د فرض منځ نه علاوه نفل منځي پاغه کور کې وک د برکت د پاره او په نور روایتو کې مخکې تیر شوی وو چې په دې کې ام سلیم یاغه واقعیا بدله ده دا واقعیا بدله ده او یادا چې مخکې هغه روایت تیر شوی وو چې انس ویل چې زه او یو بل یتیمو هغه د نبی له صلوات والسلام پسې شاته ودریدو او دا زنانا دی منګ پسې رستو صف جوړ ک فصلى غیر المکتوبه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غزه کې د فرض منځ نه علاوه یعنی نوافل وکړل فدعا لام سلیم و اهل بیتها د ام سلیم او د غی د کور والو د پاره دعا وکړه فقالت ام سلیم ام سلیم تو ویلی اے د الله پیغمبره ان لی خویسه یا ان لی خویستن زما د پاره یو یو خاص دعا مو کوي یو خاص خبره نبی علیہ السلام ته فرمای سخت خبره قالت وی ویلی خادمک انس چې د خپل خادم داغه د پاره خاص دعا وکا چې زما بچی دی انس خادمک انس بل روایت کې خویدمک انس ستاغه وړو کې اونته خادم انس د پاره هم دعا وکا ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینی ته هجرت وک دیراوست او دا د خوخيار مور داغي کاری چې خپل اولاد او خپل بچي د نیکانو صالحانو دای په خدمت کې ولګي او داغي په تربيت کې پاتې کی دا انس رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې عمر لس کال دی او بیا لس کال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې تیر کړی دی ځکه مخکې دا روایت تیر شوی مو چې یارا بشي چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس کال خدمت کړی دی بختور انسانو نو وی ویلی د خپل خادم انس ته پاره دعا وکا نو فما ترک خیر اخرت ولا دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرې نه خود د اخرت خیر یعنی د اخرت د خیر دعای پرې نه خدا او نه د دنیا الا دعا لي به مګر ماته د هغې دعا وکړه د دنیا او د آخرت یو خیر یې پرې نه خود او مال د هغې دعا وکړه قال وی ویلی اللهم ارزقه مالا وولدا وبارک له او په بل روایت کې راځي چې ورسره دام ویلو چې اللهم ادخله الجنه یا الله جنت ته دنه کی دا غ د اخرت د خیر دعا وا او په دې ځای کې اللهم ارزقه مالا و ولدا یا الله مال لور کی اولاد لور کی وبارک له او په دې کې ول خیر او برکت واچي انس ابن مالک بویلی فإني لمن اکثر الانصار مالا زه په انصارو کې د ټولو نه زیات مالدار یم ځکه دا انصاری صحابي دی د مدینی زه په انصارو کې د ټولو نه زیات مالدار وم د نبی له صلوات والسلام دغه دعا د وجی دا خو د مالداري د الله د پیغمبر د هغه دعا اثر و چې مال له الله ورکړی و اوس راشه اولاد وګوره وحدثتنی ابنتی امینا خ او ماته زما لور امینا انس ابن مالک بویلی چې ما ته زما لور د مشره لور د امینا او ما ته زما لور هغه دا بیان کړی دی امینا چې انه دفنا لسلبی مقدم الحجاج البصره چې خخ شوی دی زما د سلبنا زما د شانه مقدم الحجاج البصره د حجاج بصری ته دراتګ پوری حجاج بصری ته دا په بطور گورنر زکانس ابن مالک به د مدینې نه بصری ته منتقل شوی وو التبه اوسیده نو حجاج بصری ته دا حجاج بصری ته په 75 هجری کې راغلی دی نو تر دغه وخت پوري زما د شانه چې زما کوم بچي هغه خخکړې شوی دی یو خو د هغوی په یو یو وخت کې څلور څلور بیبیانې دای بیبیانې وي بل دا چې وینځم د هغه خلکو وی او د هغې خو څه تحدید نه نو اولاد یې ډیرو نو دا یې هغه مړو چې هغه ژوندي به لا څومره نو انس ابن مالک کثیر المال هم دی او کثیر العیال هم دی ځکه د الله پیغمبر ته دعا کړې و او الله ول عمر هم ډیر ور کړې دی عمر یې مولا ډیر ورکړی دی ځکه په 93 هجری کې دی وفات شوی دی کله چې نبی له صلوات و سلام مدینی تراغه د د پاغه وخت کې لس کال عمر دی او د هجرت کیلندر دا د د یکم هجری نه هغه شروع شي نو به داغه نه بعد په 93 هجری کې د وفات ته او لس کال عمر مخکې نو تقریبا څه د پاسه سل کال ان 103 سال په دغه عمر عمر کې دی وفات شوی دی نو کثیر العمر کثیر المال کثیر العیال او دارنګ مال کې الله برکتم دا چولیو چې تاریخ کې راځي چې دانس ابن مالک باغ په کال کې به دوزله میوي ورکولي دا د الله د پیغمبر غ دعا وا قال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى ابن ايوب قال حدثني حميد سمع انسا رضي الله عنه مخکې د حمید الطویل داغه عن انس سره روایت او پدې کې د د انس نه دا روایت اوریدلې دي د سماع تصریح دا باب صوم من آخر الشهر پدې باب کې امام بخاری دا وی چی یو سړی په اخر د د میاشتې کې روجي اغه نیولې شي بالکل نیولې شي د میاشتې په مخ کې زکه په باب نمبر 60 کې ایام البیز اغه تیر شو نو ایام البیز دا د د میاشتې اغه وسط ته درمیان دی دلته امام بخاری باب راوړي چې د میاشتې په اخره کې بلکل د میاشتې په آغاز کې هم یو سړی نیولی شي، په درمیان کې هم نیولی شي او په اخر کې هم نیولی شي، په دې کې هیڅ پابندي نشته، خو چې یو سړی د روژو هغه عادت کوي، هه البته هغه صرف ایام بیض د هغې یو استحباب دی او اجر په کې دی که یو سړی ونیسي، نور که یو سړی د روژې په سر د میاشتې په سر کې درې واړه پرله پسې نیسي یا یو هلته نیسي یو درمیان کې نیسي یو په اخر کې نیسي یا په درمیان کې درې واړه نیسي یا په اخر کې درې واړه نیسي ایس باک نشتا په دې حدیث کې یو لفظ راځي سرر سرر په د سین په په فتحې سره د را په فتحې سره نو د سرر د دې معنی راځي د میاشتې آغازم راځي د میاشتی منځ هم راځی او د میاشتی اخر هم راځی خه امام بخاری په باب تړلی دی من اخر الشهر یعنی د میاشت په اخره کی یعنی امام بخاری د سرر نه مراد د میاشت اخره غسته دی نو یعنی د معنا غ تعین کړي دی خو بهر حال د سرر اطلاق دا په دغه باندې کیږي اصل کې په دې روایت کې د یو صحابي داغه عادت داو چې هغه به د هر میاشتې په اخره کې د د درې روزي دا بنیولې دا دغه عادتو نو په شعبان کې کله چې رمضان ته بس رمضان داخليږي نو د شعبان په اخره کې د روجی هغه اوننی ولی ځکه روایتو کې من راغلی دا چې تاسو د رمضان نه یو ورځ دوا روجی لکه داتې مخ کې منی سي اوس که یو سړی داسې وی چې هغه د شعبان هغه ټول روجی هغه رانیولی دي او راضی راضی او پدې کې رمضان هم شروع شنو هغه د پاره خو جایز ده خو که یو سړی لکه میاش کې نوري روجي نه نیسی او د میاشتې په اخره کې دا درې روجي نیسی نو الته خو په روایتو کې من راغلی د چې تاسو د رمضان نه یو ورځ دوا مخکې دا روجي منی سي زکه غ یو مشکرا نشي نو دغه صحابي هغه خپل عادت په شعبان کې هغه پوره نک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تی دا تپوس د رمضان په اخره کې وک چې تا د تیر میاشتې هغه خپل عادت کړیو یا ته رمضان کې ته پوسو که چې تا د شعبان په اخره کې هغه ته چې د هرې میاشتې درې روزي نیسی یو خو بدی کې د الله د پیغمبر چې د خپل ملګرو دا غي د د اعمالو او دا غي د احوالو نه به ځان خبر ساته چې رد دې ملګری د د عادت څه دی د د طریقه څه ده د د عبادت څنګه دی د په کم وخت کې د روزنی سي د په کم وخت کې عبادت کوي یو خدا عادت هم پته لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غنه ته پوسو کو چې تا په شعبان کې هغه خپل عادت کړي دی هغه ته ویل چې نه د الله پیغمبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې خدا سوکا چې هر کله هغه دې نه دی کړي نو هغه عادت اوس چې کله بل میاش راشي نو بیا یا مثلا هغه به یو روزه نیولا نو نبی علیہ السلام ته فرمایل چې بیا دو روزي ونیسا مثلا د یو نیولا نو دبا نبی علیہ السلام ته ویل چې اوس کله د وړو کې اختر میاش راشي نو بیا پای کې د یوې روزي په زیبانه دو روزي هغه ونیسا یعنی گویا کې دا اگر چې د نفل قضا نه خو گویا کې لکه داغي قضا اگر او ګرځوا باب صوم من آخر الشهر روزي د میاشتې په اخره کې حدثنا سلط ابن محمد حدثنا مهدي عن غيلان حا وحدثنا ابو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سأله نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا خود عمران ابن حسین نه تپوسو کو او یا دا راوی وی چې سأل رجلا د یو بل کس نه تپوسو کو یعنی دا دا د عمران ابن حسین عادت او یا د یو بل صحابي عادت خو عمران په دغه ځای کې ناشته د دې میاشتې په اخره کې د دې میاشتې په اخره کې د روجي نیولې دي اوس په دې ځکه د باز راویانو نه خطا شوی دا قال اظنه دا ابو النعمان وی د دې حدیث راوی دی قال چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دی یعنی رمضان چې آیا تا د دې میاشتې د رمضان د اخر روزي نیولې دي نو دا سوال ځکه نه ټیک کیږي چې د رمضان ټول روزي خو فرض دي نو دا خو کې دی نشي چې تا د رمضان د اخر د روزي نیولې دي نه نه د دې مراد دا نه دی د دې وجه نه خط تطبیق هغه دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې صحابینا ته پوسی ته په رمضان کې کړي دي چې آیات د دې میاشت ځکه امام بخاری په خپل وضاحت کوي چې د هاذا شهر نه مراد د شعبان دی چې آیات د شعبان د رجوع هغه اخر کې هغه رجا هغه دی نیولې ده نو د رمضان دا ذکر پکې ذکر راغلی چې ته پوسې ته په رمضان کې کړې دی نو قال یعنی رمضان یعنی رمضان قال الرجل نو هغه سړی ته ویل چې لا یا رسول الله نو د رمضان پر روجو کې خو یو سړی پر خودل نشي کولای نو دی وجنا دا خبره د شعبان متعلق ده ها البته د رمضان ذکر پکې ذکر راغلی چې په رمضان کې دا خبرې اترې وسره شوې دي اسړی ویل چې نه نمی د نیولی د الله پیغمبره قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل فاذا افطرت پس کله چې اوست افطار کی یعنی کله چې د وړو کی اختر میا شغه شروع شي نو فصم یومین نو بیا دو ورځې روزه ونیسا مطلب چې هغه کوم روزه ستاد د میاشت په اخر کې کوم عادت ته نو هغه عادت هغه پوره کا خو البته دوه ورځې روجه ونیسا او دای او تولی ویلی د الله د پیغمبر په هر یو عمل کې هغه یو حکمت دی یعنی کله کله یو سړی ته ته یو تنبیه ورکول غواړي نو که مثلا یو سړی داغه نه یو غلطي وشي او تا غله صرف مثلا صرف ظاهرا یو تنبیه ورکي چې را دا کار مکوا کې دې شي داغه د ذهن نه دا خبره وزي دا الله پیغمبر به یو سړی له تنبیه ورکولا نو کله کله به داغه سره یو عمل به ملاو ک عمل به سره ملاو ک د دې د پاره چې دا تنبیه د ته یادوي او دا د نه هیر نشي لکه مثلا استاد یو شاګرد یو ران کارو کی نو هغه شاګرد ته خبره مو کی او هغه ته وی ته پاسېګا او تلاړ شه دغه دیوال سره ودرېګا دیوال سره ودرېګا او لاسونه اوچت کا نو حالانکه ولی صرف دا د خلی تنبیه هغه ته کافی نه و نه اصل کې کله چې د دې خلی د زجر سره ته هغه عملم یوځای کی نو آینده به دې بیا دا غلطی نه کوي د ته به دا تنبیه دا یادې نو په دې کې هغه تنبیه ای کې زجر ورکول او دارنګ بل لا چې دې سباله دوباره دا غلطی بیا ونه کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسدته ویلی چې تا مثلا یوه روژه هغه دې نه وه نیولې نو اوس د هغې په ځای باندې دوه روژې ونیسه یعنې یوې ورسره اضافي کړه چې د ده نه بیا دا خپل عادت دا ته نه پاتې کیږي لم یقل السلط د وی حدیث راوی سلط چې دی نو د دانه دی ویلی چې اظنه یعنی رمضان دا دا نور راویان داوی او سلط په روایت کې د سلط په سند کې اظنه یعنی رمضان دا الفاظ دا پکې نشتا د دیو جن امام بخاری وی قال ابو عبد الله امام بخاری وی وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلی الله علیه وسلم په هغه سند کې د د سرر هاذا الشهر په زیبانی من سرر شعبان یعنی د شعبان په اخر کې مراد دی په نورو نسخو کې دلته عبارت ته قال ابو عبد الله وشعبان اصح دلته کتاب کې بنی شاهد شي قال ابو عبد الله امام بخاری وی چې دا د شعبان دا خبره چې دنو دا اصح ده او د رمضان دا خبره چې د رمضان اخر مراد دی نو دغه خبره دا ټیک نه ده باب صوم یوم الجمعه قپدی ابواب کی د جمعې د ورځې روزه دارنګي په بل باب کې د عرفه د ورځې روزه تقریبا دا ټول ابواب داسې په دغه په دې انداز باندې تر اخره پورې چلیږي او د روجو دا باب دا ختم کی به دا غینه بعد تراو والا شروع شي په دې باب کې یوم الجمعه دا غي حواله سره بل چې د یوم عرفه بیا د وړو کې اختر پورز باندې روجا بیا د یوم النحر د غټ اختر پورز باندې روجا بیا د ایام تشریق روجا بیا د یوم عاشورا روجا نو تقریبا دا پنځه شپږ ابواب د همدغه سي د خاص غورزو داغي سره متعلق دي د جمعې د ورځې روجا جمعې د ورځې روجا بعضی علما وی چې ځان لا نیول هغه جایز دي او بعضی وی چې نه ځان لنیول هغه جایز نه دی ځکه تخصیص د ورځو دا د شریعت حق دی دا د شارع حق دی او یو سړی د زیات اجر د پاره د یوې ورځې تخصیص هغه د ځان نه نشي کولای هه دا که شریعت د یو ورځې هغې له تخصیص کړي هه د جمعې د ورځې نه مخکې یو سړی روژه ونیسي د هغې نه بعد یې د نیولو اراده وي نو بیا د جمعې د ورځې روژه هغه جایز ده او احناف هغې داوي چې چونکې د جمعې په ورځ باندې لکه روژه بذات خود چې یو سړی نیسی هغه جایز ده مثلا د زیارت په ورځ نیولې ده د جمعې په ورځ روژه نیول هغه جایز ده نو په اصول فقه کې موږ یو بحث وایو چې د بعضی افعالو نه شریعت منع کړی دا نو آیا که یو سړی بیا هم هغه فعل وکي که یو سړی بیا هم هغه فعل وکي نو آیا هغه فعل هغه به وشي او کنه نو په اصول فقه کی خصوصا د احنافو شاشی کی نورالانوار کی په دې ګڼو کتابونو کی دا یو بحث مونږ وایو چی نهی د افعال حسیونه او نهی د افعال مشروعونه یعنی هغه فعل چې هغه په شریعت کې مشروع وي جایز وي لکه روزه نیول دا خو جایز دي دارنګ بعضی افعال هغه داسي وی چې هغه مشروع نه وي د سر نه جایز نه لکه زنا چې دا نو هغه یو مشروع فعل نه دی او شریعت نو دا منګه په اصول فقه کې دا بحث کو نو احناف دا وی کې یو سړی د د جمعې د ورځې روزه ځان لونی سي نو جایز ده خو البته په شریعت کې لکه دا ناپسندیده ده د دې وجنه یو سړی دی د جمعې د ورځې روزه هغه دی یو سړی ځان لننی ځکه چې دا د شارع حق دی دارنګي عمدغه بحث د وړو کې اختر داغي په ورځ باندې روزه کې دا یو د د لوی اختر په ورځ باندې په روجه کې دا نو روجه بذات خود خو یو عمل هغه مشروع دی لیکن یو سړی که د وړوکی اختر په ورځ باندې روجه نیسی د لوی اختر په ورځ باندې روجه نیسی چونکه په حدیث کې من راغلی دا نو د دې وجنا که یو سړی کوي نو د لکه د د د کراهیت سره د مکروه تحریمی سره با لکه دی هغه فعل کوي او بعضی کارونه هغه داسې دي چې هغه د سر نه جایز نه لکه زنا ده نو هغه د سر نه جایز نه ده ځکه چې حس دیته د دې وجنا هغه افعال حسی دي یعنی د انسان فطرت او حس چې دینو هغه کار جایز نه ګڼي د دې وجنه د شریعت د منې نه مخکیم لکه هغه کار کدا عقل په پیرایه باندې هغه ته سوچو کې نو هغه جایز نه دی خدا په اصول فقه کې به ځان له یو بحث دی باب صوم یوم الجمعه ته د جمعې د ورځې روزه ځان لا فاذا اصبح صائما پس که یو سړی و اذا اصبح صائما که یو سړی د جمعې په ورځ سبا کی په داسې حال کې چې روزه نیولې د جمعې په ورځ باندې نو فعليه ان يفطر په د باندې پکار دی ان یفتر چې د روزه ماته کی امام بخاری وی چې د جمعې پورز د روزه ماته کی روزه دین نه نسی ځکه په حدیث د مسلم کې خکارا نبی علی السلام فرمای چې تاسو د جمعې شپه د عبادت د پاره د قیام د پاره د نفلونو د پاره مخاص کوي او د جمعې ورځ هغه د روزې د پاره مخاص کوي ها دا غینه یو سړی مخ کې نسی لکه دی باب کې راځي یو سړی ته مخ کې نسی یا رستو ته روزه نسی نو بیا جایز ده حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبه عن محمد ابن عباد قال سالت جابرا رضي الله عنه ما د جابر رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړ چې انه النبي صلی الله علیه وسلم عن صوم یوم الجمعه چې اي نبی له صلوات و سلام د د جمعې د ورځې د روزې نه منع کړی دا نو قال نو جابر ویل نعم او نبی له سلام ځان له د جمعې د ورځې د روزې نه منع کړی دا امام بخاری وی زما استاد ابو عاصم داغه نه علاوه نور چې سوره استادان دي نو داغي په روایتو کې دا خبره راځي زاد غیر ابي عاصم زما د استاد نه د ابو عاصم نه علاوه چې نور کم استادان دي نو اغي په دې روایت کې زیادت کړي دي یعنی ان ينفرد بصومه چې د دین مراد دا دی چې یو سړی د الله پیغمبر فرمایي لا يصوم احدکم یوم الجمعه الا یوما قبله او بعده یو تن د پتاسو کې د جمعې د ورځې روزه نه نیسی مگر یو ورځ داغې نه مخ کی یا یو ورځ داغې نه بعد د دې وجه نه کوم روایتو کې چې دا راځي چې یو سړی د خالد ورځې روزه نه نیسی او یا د خالی د ورځې روجا پای کې نفلی روجا نو پدې کې الا یوما قبله او بعده د خالی د ورځې روجا نیولو کې هیڅ قباحت نشتا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبان قتاده عن ابي ايوب عن جويريه بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها جويريه بنت حارث وی نبی له صلوات والسلام دای کور تراغه یوم الجمعه د جمعې په ورځ باندې وهي صائمه او د دې روزه وا قطاده چونکه پاغه بانی د تدلیس خبره دا مدلس ته دیو جن پای کې د عن سره روایت کړي او عن ابي ايوب نو پدې کې هغه تحديث داغه صراحت کړي دي وقال حماد بن الجعد سمع قتاده حدثني ابو ايوب ان جويريه حدثته فامرها فافطرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته حکم وکړو هغه روزه ما تکړه هل یخص شیئا من الايام چونکه مخکی دا خبره تیر شوه نو اوس پدې کې امام بخاری دا وایي چې آیا یو سړی په ورځو کې د ځان نه د یو ورځې تخصیص کولی شي امام بخاری وایي چې نشي کولی دا غي وجه دا ده چې دا د شریعت حق دی او شریعت چې هغه ځکه تخصیص دا د شریعت کار دی چې هغه کومې ورځې له تخصیص ورکړي، د دې وجې نه دا بدعات ولې څلویښتي، کلیزي، دارنګې دا دریمې، دا جمعې دا ولې ناروا دي، ځکه وجه دا ده اوس انفاق او خیرات په غریبانانو باندې مال لګول دا خو ناجایز خو نه دي، خو چې ته دې له یو ورځ خاص کړي نو دا هغه حق د شارع تا استعمال کړ او شارع تاله دا اختیار دا درکړی نه دی. هل یخص شیئا من الايام ای یو سړی خاص کولی شي یو شی من الايام د ورځو نه چې په فلانه ورځ باندې روزه نیول دا ډیر ثواب دی یا په فلان کې ورځ باندې ختم کول دا ډیر لوی ثواب دی نو دغه شی بنه کوي حدثنا مسدد ها البته یو سړی که مثلا یو کار کوي خو چې ور سره داسې د فضیلت چې په دې ورځ باندې د افلانې شی ډیر ثواب لري نو که چرته دغه وهم یا دغه سوچ پیدا کیږي نو بیا به ناروا وي او کنه یو سړی مثلا داسې وي چې داغه دا سوچ اوس مثلا که یو تن داسې وي چې هغه سوره اخلاص یا بعضی سورتونه کم چې مسنون سورتونه هغه راغلي دي لکه اوس په وترو کې په یو رکعت کې سوره اعلی دی په بل کې کافرون دی په بل کې اخلاص دی نو اوس په سنت کې دا راغلي دي سنت کې دا راغلي دي خود دې دا مطلب نه دی چې ګینه نور صورتونه ویل هغه جایز نه دي ها یو سړی دغه ماسور دغه دي صورتونه دي کوي په وترو کې بهتره خبره ده خدا نه چې ته د دې وهم پیدا کی چې د بل صورت ویل یا هغه جایز نه دي که دغه وی نو بیا هغه ته د خپل حد نه تجاوز کې حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قلت لعائشه رضي الله عنها ما عائشه رضي الله تعالی عنها نه تاسو کو هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الايام شيئا چې اي نبي له صلوات و سلام د ورځو نه سشي اغيبه خاص کو قالت لا یعنی د یو خاص عمل د پاره یو خاص ورځ هغه به خاص کوله چې مثلا نفل به کول نو په یو خاص ورځ به کول یا ذکر به کو نو په یو خاص ورځ به کو نو عائشه او توي چې نه نبی له صلوات والسلام کم چې نفلی عبادت دي نو پای کی چره تخصیص نه کو د دې د پاره چې انسان هر وخت عمل کوي ها البته کان عمله دیما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل چونو هغه مدامو همیشه بو لګ به کو لیکن همیشه به کو و ايکم یطیق ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یطیق او پتا سو کې کم یو طاقت لري هغه چې د الله پیغمبر طاقت لره یعنی دا استمرار او دوام دا ګران کار دی او پتا سو کې کم یو سړی د الله د پیغمبر هغه طاقت لرلی شي چی اغم دی په یو عمل باندې دغه سي دوام وکي د نبی علیہ السلام په عمل کې استمرار او همیشګيري وا باب صوم یوم عرفه د یوم عرفی هغه ورځي هغه روزه د دوو کالو اجر او ثواب دی پی د حاجی د پاره نیول ناجایز نه دی خو لیکن د حج په افعالو کې چونکی دا غي د وجه نه پاغه کې ضعف او کمزورتیا راتلی شي د دې وجه نه د غیر حاجیانو د پاره مستحب ده او د حاجی د پاره نیول هغه په کار نه دی ځکه نبی له صلوات والسلام په دې ورځ باندې روزه نه د نیولې بلکې د ټولو مخ کې سکل کړي دي چې زما روزه نشتا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أن أم الفضل حدثته وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفه في صوم النبي صلى الله عليه وسلم باز خلکو دی شکو ک عندها د دی ام الفضل په خوا کې زنانو چې یا باز خلکو چې هغه شکو ک د د د ام الفضل د هغې په خوا کې یا د هغې بحث وکړه دا مراد دی بحث یې وکړه د ام فضل په خوا کې د عرفې په ورځ باندې د نبی له صلوات والسلام د روجي باره کې چا ویل شتا چا ویل نشتا فقال بعضهم چا ویل چې وصائم دا غروجه ده وقال بعضهم او بعضو ویل چې نا غروجه نه ده نو فارسلت الیه بقدح لبن نو دی ام الفضل دی اورولیګ نبی له صلوات والسلام ته یو پیاله د پیو د پیو پیاله او رولې ګل نبی علیہ السلام ته پی خوخو وهو واقف علی بعیره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه سور په خپل اوخ باندې او اوخ ولاړو فشربه او هغه اوسک او به چې په اوخ باندې بنده ناشتي نو ټولو تخکاری ما نو هغه د ټولو خلکو هغه اوسک ځکه چې حاجی او نبی علیہ السلام د حجۃ الوداع واقعه ده حدثنا يحيى بن سليمان اخبرني ابن وهب او قرئ عليه قال اخبرني عمرو بن بكير عن كريب عن ميمونه رضی الله عنها ان الناس شکو فی صيام النبي اوس هغه مخکې روایت کې ام الفضل دی دی کې روایت کې میمونه ده پي مې وته ورولېګل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په میدان د عرفات کې هغه ولاړو فشرب منه نبی علیہ السلام دا غې نه اوسکل والناس ينظرون او خلقو تکتل باب صوم یوم الفطر د وړو کې اختر په ورځ باندې روزه من ته راغلی دا د دې وجنه نیول هغه پکار نه دی کې وسړې نظر ومني نو نظر هغه بهم نه پوره کیږي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال علما اسانتیا په تور باندې اغي وی چې په ټول کال کې په اسلامی کال کې چې دا څومره ورځې دي 355 دي یا هر څومره چې دي نو پدې کې صرف 15 ورځې یو بندا روزه نشي نیولې 15 ورځې یو د وړو کې اختر ورځ ده او سلور ورځې هغه د لوی اختر دي په دې کې بحث را روان دی د لوی اختر څلور ورځې دي یو لسم ذوالحجه چې کوم د لوی اختر ورځ ده او ورپسې چې کوم درې ورځې دي په دې دریو کې بیا دوه ورځې هغه ایام النحر دي ایام النحر اصل کې درې دي لسم دا یو لسم دا دو لسم دا دا د قرباني ورځې دي خو بهر حال به خاص تور باندې لسم ذوالحجه ته یوم النحر وی او یولسم دولسم دیارلسم ته دیته ایام تشریق وی نو ایام تشریق درې ورځې هغه شوي لسم ذوالحجه سلور او یو د وړو کې اختر ورځ نو دا پنځه ورځې یو بنده روجه نشي نیولې باقی مانده ټول کال د رمضان نه علاوه بنده نفلی روجه اغنیولی شي باب صوم یوم الفطر حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن اثر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابو عبيد وی زه د عمر رضی الله تعالی عنہ سره د اختر مانزه ته حاضر شوم فقال وی ویلی هاذانی یومانی دا دو ورځې دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې روزو نه منع کړی دا یو یوم فطرکم من صیامکم یو ستاسو د وړوکی اختر ورځ من صیامکم چې دا ستاسو د روجو نه په خلاصېدو باندې دا ستاسو د فطر ورځ ده یعنی د روجې د ماتېدو ورځ ده یعنی مطلب دا او په دې ورځ باندې روجې زکه منې کړې ده چې عملاً رمضان د هغې د ختمېدو اعلان وشي، ځکه که چېرته دا منع نه وه کړې نو بس بیا به خلکو د دې وجې نه نن هم ته وګوره صرف په وړوکي اختر باندې په دغه ورځ خلک روژه نه نیسي او د بلې ورځې نه بیا په هغه شپږو روژو باندې لاس پورې کړي، د هغې وجه څه ده؟ یو خو انسان عادت شوی دی عادت شوی دی او په نورو دینونو کې هغه بدعات دا شروع شوي د دې د وجې نه چې بس هغه عمل هغه مخ کې بوزا او هغه د ختمېدو نوم نالي اسلام ډیر د حکمت دین دی دا دوه ورځې دي چې نبی له صلوات والسلام په دې کې د روزو نه منع کړې ده یو تاسو د لوی د دوړو کې اختر ورځ چې هغه د روزو تاسو نه د افطار ورځ ده او والیوم الاخر او بله ورځ ده چې په هغې کې تاسو خوراک کوئ من نسککم د خپلو قربانۍ نه ځکه په دغه ورځ باندې یو سړی د د الله د رضا د پاره خپل مال قربان کی او د اخلاص الله ته وخی نو الله ول په بدله کی دغه چې کوم د قربانۍ هغه غوښه ده نو ته د هغې نه خوراک وکړه دا د الله دعوت دی تاسو له نو د دې وجه نه یو سړی دی د هغې خوراک وکړي او په دې باندې چې هسې به هغه لغوي اطلاق د روجي کیږي دا صرف زه لغوي تور باندې جایز ده ورنه په دې ورځ باندې روجا هغه منه ده قال ابو عبد الله امام بخاری وی قال ابن عیینه په دې کې دا راځي چې دا ابو عبید چې دی نو دا مولا د ابن ازهر دی او که دا مولا د عبدالرحمن ابن عوف دی نو امام بخاری وی چې سفیان ابن عینه به ویلی که څوک کم راویان چې دا وی چې دا ابو عبید دا آزاد کرده غلام د ابن ازهر دی نو هغه ټیک وی او چا چې ویلی چې دا د عبدالرحمن ابن عوف آزاد کرده غلام دی نو هغه ټیکو یعنی دوانو کې سم منافات نشتا ځکه ابن ازهر ام دغه عبدالرحمن ابن عوف دغه ته مراد دی حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وړوکی اختر د ورځې د روزې نه منع کړی دا والنحر او د لوی اختر د ورځې د روژې نه منع کړې ده وعن الصماء وعن يحتبي الرجل في الثوب الواحد دا مخکې تیر شوی دا روایت هم مخکې تیر شوی د الله پیغمبر د د انساني معاشري د د هر سیز هغه اصلاح کړی دا تر دې پوري چې د ناستی د دغه اسلایم کړی دا وعن السمائی او د سما د حالت نه منع کړي د سما حالت دای چې یو سړی ځان په پجامه کې یا په صادر کې داسې کلک اون غاړي او داسې ځان کلکو تړي لکه ماشوم چې مور پرونی کې تړي او داغه نه دا صادر داتې مکمل تاو کی او داغه غلاسونه خپې هغه وتړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د داسې قسمه حالت نه د داسې جامع نه چې پای کې بالکل یو سړی داغه اعضا هغه بند وند شي نو د داسې حالت نه منع کړی دا احتبا دې ته وی چې یو سړی د کوناټو په سر باندې کینی او دا زنګنونه دا اوچت کی او دا غین هغه لاسونه هغه ته راتاو کی نو اوس چې یو بنده جامې یو چولی مثلا یو اوګد کمیس یې چولې دی او د لاندې پرتګ نه دی چولې یو سړی په دغه سي حالت کې کی کینو نو پدې کې خو عورت کولاویږي یعنی عام طور باندې دغه حالت کې اوس خو چونکه جامه ډیره ده نو اوس په دې وخت کې دا غي نه من نه ده خو بهرحال په یو جامه کې د دینه د احتبا د ناستنه من راغلی ده ځکه په خوا د جامو قلت نو دا د هغه وخت مراد دی اوس هم چې یو سړی داسې مجلس کې وي نو چې کوم داسې باوقار مجلسی نو پای کې داسې ناسته هغه نه پکار وعن صلاه بعد الصبح والعصر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر او د مازیګر داغې نه بعد ينهى عن صيامين وبيعتين منع به کولی شي د دوو روزو نه وبيعتين او د دوو قسمه معاملو نه د کتاب الصوم نه بعد کتاب البيوع را روان دي ان شاء الله تعالی پای کې د خرید او فروخت معاملات را روان دي نو پای کې به د ټولو معاملاتو د دې تفصیل راځي ملامسه او منابذه هغه د لمس دادي چې یو سړی به راغی او بس هغه به په مال باندې لاس کېښود، بس دا زما شو، نبي علیه السلام د دې نه منع کړې ده، ځکه په دې کې کوم چې هغه بائع دی، خرڅونکی دی، په دې کې خو د هغه رضا نشته، تا پرې صرف لاس کېښود، دارنګه منابذه به دا وه، نبذ، نبذ غورځولو ته وایي، مثلاً ده به په یو شي باندې څادر لړه کړه د لرې نه، بس دغه زما شو، نه نه دا په دې کی په شریعت کې چې ته معامله کې نو پای کې رضامندی هغه ضروری ده اوس یو سړی خرڅی مو کنه خرڅی تا په صادر کې خود او تا په لاس کې خود نو دا دلالت پر رضا باندې نه کوي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ اخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال یو تن راغی ابن عمر رضی الله عنهما له وی ویلی رجل نظر ان يصوم يوما یو تن هغه نظر منلې دی چې هغه به د یوې ورځې روزه نیسی قال اظنه قال زما خیال دا دی چې هغه دا ویلی چې اوس یو تن هغه د پیر د ورځې د روزې نظر نیولې دی چې زه به د پیر په ورځ باندې روزه نیسم او فوافق ذلك يوم عيد او دغه ورځ په دغه ورځ باندې د اختر ورځ رااله نو اوس په دې حالت کې دې څه کوي نو فقال ابن عمر نو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته ویلي اوس ابن عمر په دې ځای کې د سائل لا تسلی بخ جواب نه دی ورکړي تسلی بخ جواب هغه نه دی ورکړي ابن عمر ته ویلي چې الله حکم کړی دی بے وفا ان نظر چې تاسو نظر پوره کړئ زکه چې اوفو بالعقود دارنګ یوفون بالنظر او وما انفقتم من نفقه او نظرتم من نظر الله قران کې د نظر د وفا د غي د پوره کولو حکم کړی دی ونه النبي صلی الله علیه وسلم عن صوم هذا اليوم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ورځې د روزې نه منع کړی دا نو اوس په یو سړی په دې حال کې څه کوي نو په دې حال کې مسله دا ده چې مثلا یو سړی دی یو ورځی د داغي نظر ومني او په هغه ورځ باندې اختر راغی نو په دسی صورت کې هغه به منتقل کیږي بل ورځ ته بل ورځ ته او په دې کې هغه ابدال د نظر بکیږي یعنی په غوره په غوره باندې دا غینا نو اوس مثلا د پیر د ورځې روزه نظر منلې او په ورځ اختر راغې نو دا به بل ورځې ته منتقل شي نو د بل ورځې هغه روزه هغه دی ونیسی نو دا به په دې طریقه باندې پوره شي دارنګ اوس مثلا او په دې کې په ابدال کې دا کیږي اوس مثلا یو سړی د د ګډ د د د حلالولو او د ګډ د خرج کولو داغه نظر یې منلې دی لیکن د ته پته ولګی دا چې د ګډ په زیبانی کزه دی فلان غرباولا نقد پیسې ورکم نو آیا دا جایز ده او بالکل جایز ده ځکه ده ته اوس پته ولګېده چې په دې نغدو خرچ کولو کې اول خو حتی الوسه کوشش دا پکاري چې نظر چې څنګه دی اومغسې دی پوره کی خو آیا ابدال د نظر په غوره باندې دا جایز ده بالکل جایز ده نو که یو سړی ته دا پته ولګي دا چې په نقدو کې زیاته فایده ده نو د دې غ نقد ورکی نو نظر داغي ابدال په قیمت سره هغه جایز دی نو دارنګ ته ټوله مسلې دي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وکانه غزا مع النبي صلی الله علیه وسلم سنت 10 غزوه او ابو سعید الخدری د نبی له صلوات والسلام سره دولس جنگونه هغه یوځې کړیو قال سمعت اربعا عن النبي صلی الله علیه وسلم فاعجبنني ما د نبی له صلوات والسلام نه سلور خبري هغه اوریدلې دي او په هغه سلور خبرو زړه خوشاله کړي ما یو دا لا تسافر المرأه مسيره يومين یو زنانا هغه د سفر نه کوي د دوه ورځو په مقدار باندې مګر د هغې سره د خپل خاوند وي او یا یو بل محرم رشتہ دار هغه دی سره وی پلار زوی رور دا دی سره وی ولا صوم فی یومین او په دې دوه ورځو کې د روزه نه نیسی یو د وړو کې اختر په ورځ او یو د لوی اختر په ورځ او نو د د سار مون بعد نه نوافل شته تر دې چې نور روخیږي او نه د مازیګر مون نه بعد نفل شته تر دې چې نور پریوزي ولا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد او سامان به نه تړل کیږي سامان به نه تړل کیږي او سورلې هغه به نه تړل کیږي په پنیت د ثواب باندې مگر دریو جمعاتونو ته چې د دریو جماعتونو کې د ډیر ثواب په نیت سر بنده سفر کولی شي یو مسجد حرام بیت الله او دوی مسجد اقصا الله دی آزاد کی د يهودو د قبضې نه و مسجد هاذ او زما د جمعات چې مسجد نبوي دی باب صيام ايام تشريق تشريق اصل کې شرق چونکه نور راخیږي نو تشريق د دې اطلاق په خوا په کوم ورځ چې به قرباني وشو نو په هغه ورځ خو به خلکو غوخي خوړلې خو د نور ورځو د خوراک د پاره به په نور کې غوخه وچولا زمنګ بچپن کې منګ تیا چې زنانو با په دې تنابونو باندې د غوخي به غوړی وړي ټوکړي کړي وي او هغه به نور ته پرتی وي نو پای کې به غوخي هغه به وچولې دا د غوخي د سٹور کولو یو طریقه وا خو اوس خو د ایام تشریق په ځای باندې ایام تبرید دي، تبرید فرجونه دي بس یخی کی او بیت په میاشتو میاشتو باندې خوري قال ابو عبد الله قال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي كانت عائشه رضي الله عنها په دې باب کې امام بخاری دا ذکر کوي چې په ایام تشریق کې روزي نو په ایام تشریق کې مروجي ځکه په نورو روایتو کې راځي چې دا د خوراک سکا کورځي دي په کار دا د چې یو سړی په دې ورځو کې خوراک سکا کوي خو بل طرف ته یو بل مسله دا غدا د کم سړی سره د متمتع سره یا د قارن سره چې هغه حج او عمره په یو سفر کې یو ذکړی دي او د سره قربانی نه وا یا ته چا جبو او یا ته پیسې ولګی دي څنګه چې په سوره بقره کې موږ دا مسائل ذکر کوو نو قران التداوی چې یو سړی د قربانی اونموندا نو فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم نو درې ورځې به د روزه نسی په ایام حج کې او دا به په احرام حالت کې نسی تر د د نهم ذوالحجې پورې د هغه د قربانۍ د پیسو بندوبس ونه شو او د روژې مو نه نیولې په احرام کې نو آیا دې څه به کوي اوس قرآن خو وایي چې فی الحج په ایامو د حج کې نو دلته امام بخاری په دې باب کې دا ذکر کوي چې د لوی اختر د ورځې نه علاوه د لسم ذوالحجې نه علاوه کم چې ایام تشریق دي یعنی یو لسمه دو لسمه دیار لسمه نو چې یو سړی متمتع دی او قارن دی او هغه تر د نهم ذوالحجې د یوم عرفې پورې هغه درې روجي ونه نیولې نو په دې درې ورځو کې هغه دا روجي هغه نیولې شي کانت عائشه رضی الله عنها تصوم ایام منن ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها هغه به روجي نیولې د مینا د ورځو روجي لیکن د دې نه کمی روجي مراد دي دا په هغه صورت کې چې هغه سره به قرباني نه وا وکانه ابوه یصومهم یصومها دا هشام وی چې زما پلار عروه مراد ابوه نه او د د پلار عروه هغه بم دا روجی نیولی کله چې باغ سره په حج کې قربانی بنوا نو هغه به بیا د غدری ورځي روجی دا به په ایام حج ځکه ایام حج لا شروع دي نو هغه په دغه ورځو کې دا روجی نیولې حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبه سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروه عن عائشه وعن سالم عن ابن عمر اوس په دې روایتو کې وضاحت کوي ابن عمر رضی الله عنهما قال دا ام المؤمنین عائشه او ابن عمر دوانه وی چې لم یرخص فی ایام التشریق چې په ایام تشریق کې رخصت د روجو نه دی ورکړې شوی ان یو سمنا چې د دې ورځو روجي دی اونی ولې شي الا لمن مګر هغه چا له رخصت ورکړی شوی دی لم یجد الهدیه چې هغه سره هدیه او قربانی نه وي نو د مفرد د پاره خو قربانی شته دی نه چې هغه حج افراد کوي پاتې شه حج تمتع او حج حج قران نو پای کې قربانی لازمه ده نو چا چې قربانی اونموندله نو په دې ورځو کې هغه د درې روزي اغنیولې شي عائشه وعن سالم عن ابن عمر رضی الله عنهما قال د دوانو نه روایت ته ابن عمر او د عائشه نه چې لم يرخص في ايام التشريق ان يسمنا الا لمن يجد لمن لم يجد الهديه چا سره چې قرباني هغه نه وي څوک چې قرباني نمومي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضی الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمره د دې ایام تشریق دا روجی چې دین او دا د هغه چا د پاره تمتع بالعمره الى الحج چا چې فائدہ واغسته په عمره سره سره د حج نه او دا متمتع دی او قارن دی الی یوم عرفه نو دا درې روجی با د تر د عرفی د ورځې پوری دی پوره کوي ایام حج کی ولیکن یو سړی ته تر دغه ورځې پوری هدیه ملاو نشو د پیسو بندوبس نشو فإن لم یجد هدیا پس کچرته دی اونمو می قربانی ولم یصم او تر د یوم عرفی پوری د روجی موننی ولی دری نو صام ایام منن نو دی دا د منا د ایام ایام تشریق کې دی روجی نیولې شي وعن ابن شهاب عن اور وعن عائشه مثله وتابه ابراهيم بن سعد ابن شهاب باب صوم یوم عاشورا د یوم عاشوری د ورځې روزه امام بخاری د کتاب الصوم آغاز هم د د عاشوری نه کړیو چې دا روزه د رمضان دا څنګه فرض شوه نو د باب هغه اختتام هم په د عاشوری په روزه باندې کوي په هغه ځای کې امام بخاری لومبنو روایتو کې دا راوړیو د لومبني باب نو اختتام هم په دې باندې کوي نو کوم چی هغه سر او اخر دی نو هغه په دې طریقه باندې تړي د یوم عاشوری روجا د اسلام نمخ کی يهودو بم نیولا د اسلام نمخ کی په قریشو کې د عادت دار روانو او د روجو رمضان د روجو د فرضیت نمخ کی د دې روجي دا لازمي وي واجب وي او دا ضروری وي د دې نیول او به چې د رمضان د روزي هغه فرض شوي او دام د خلکو هغه تدریجن هغه ذهن جوړولو چې ولې داسې د یو یو ورځې په روزو باندې عادت کړل او به پرورو په دغه طریقه د پوره روزي د پوره میاش هغه روزي هغه په فرض کړي عاشورا عشرا د لسمې ورځې د غروجې ته وایي خو چونکې نبی له صلوات والسلام بیا چې يهودو دای سره مخالفت راوستو نو وی ویل چې تاسو د دین یو ورځ مخ کې یو ورځ بعد دا روجه ونیسئ حدثنا ابو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن ابيه رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عاشوری پورز باندې ویلي ان شاء اصاما کچرته خوخوی نو روزه دی ونیسی او که خوخینی نو روزه دی نه نیسی یعنی د عاشوری دا فضیلت د دې سره د شیعاګانو سره تعلق نه دی لکه نن د ډیرو مسلمانانو د هغې د جهالت د وجې نه دا تصور دی د عاشوري د ورځې هغه فضیلت دا د کربلا او د شیعګانو د دې د وجود او د پیدایش نه ډیر مخکې په اسلام کې دی د محرم فضیلت ډیر مخکې نه په اسلام کې را روان دی حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لیکن د جهالت د وجنا د محرم او د عاشوري د دې هغه الفاظو د مسلمانانو په ذهن کې هغه تصور دا دی چې به د دې د شیعه ګانو سره یو تعلق دی حالانکه په اسلام کې د دې خپل یو اهمیت دی دې مسلې ته توجه پکار ده ان عائشه رضی الله عنها قالت كان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عاشورې د د ورځې د روزي حکم کړو فلما فرض رمضان هر کله چې د رمضان فرض شو نو کان من شاء صام د چا چې خوخه و روجه نیوله د عاشوری او د چا چې خوخه و اغه نه نیوله حدثنا عبد الله ابن مسلم عن مالک عن هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه رضی الله عنها قالت ام المؤمنین عائشه فرمای کان یوم عاشوراء یوم عاشورا چې ونو تصومه قریش فی الجاهلیه په زمانه د جاهلیت کې قریش هم دارو جنی ولا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هم په جاهلیت کې دا روزه نیولا فلما قدم المدینه هر کله چې مدینه تراغه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روزه په خپلم نیول او د دې د روزې حکم یې موکه هر کله چې رمضان فرض شو نو بیا د عاشوري د ورځې روزه هغه پرې خدا د چا چې خوخه ور نیول به او د چا چې خوخه ونه پرې خوده به حدثنا عبد الله ابن مسلم عن مالک عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن انه سمع معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول معاويه رضي الله تعالى عنه د عاشوري پورز باني د عاشوري په ورځ باندې په هغه کال چې هغه حج کړیو علی المنبر د منبر د پاسه هغه ویلي چې یا اهل المدینه اے مدینی والو اين علماءکم ستاسو هغه علما چرته لاړل ما خدای الله د پیغمبر نوریدلیو چې هاذا یوم عاشورا دا د عاشوري ورځ ده او الله په تاسو باندې د دې روجا فرض کړی نه ده یعنی فرض پاتې نه ده اوسه او زه روژه یم د چا چې خوښه وي نو هغه د روژه ونیسي او د چا چې خوښه وي نو هغه د افطار وکړي مطلب یې داو چې کوم خلکو د عاشوري غورز هغه اوس په ځان باندې لازمه کړې ده حالانکه د دې نیول هغه لازم نه دی د چا چې خوخه وی نسی دی او د چا چې خوخه وی نه دی نسی یعنی تاسو یو نفلی عمل لا یو مستحب عمل لا اغه له داسې لزوم مو ورکوي د ځان نو شریعت تاسو له دغه اختیار دا نه درکړي علما ولی دا فریضه نه دا کوي یو کار لازم نه دی او په ځان باندې د خلک لازم کوي حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی تراغه مدینی تراغه فر الیهود یهودی ولیدل چې هغه د عاشوری د ورځې روزه نیولا نو وی ویل ما هاذا د سدی قال نو وی ویل چې دا هغه نیک او مبارک ورځ ده دا هغه ورځ ده چې الله بنی اسرائیل نه د غي د دشمن نه د فرعون نه نجات ورکړیو نو موسی علی السلام به تور شکر روزه نیولې و قال نبی علیہ السلام فرمایل فانا احق بموسی منکم پس خو ډیر لایق ما د موسی په دې سنت باندې تاسو نه چې موسی هغه په دې سنت باندې عمل کړي زه خو ډیر لایق ما نو فصامه نبی رسول الله سلام په خپل امر جوونی ولا او د دې د روجي داغه حکم مورک علما د دین را استدلال کوي چې دا اوس یو اسلامی عملو یعنی د روجې د عمل دا د موسی علی السلام یو سنتو لیکن دا هغه خلکو اختیار ک چې کم اغیارو چې د موسی علی السلام په نقش قدم تللو والا نو لیکن هغه اختیار ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ړومبی دغه عمل اختیار که خو به ویلی که زه ژوندې ومه نو زه به دې سره یو ورځ مخکې روژه نیسم زه به دې سره یو ورځ مخکې روژه نیسم لاسو من التاسع زه به دنه هم روژه مو سره نیسم نور روایتو کې دا راځي چې د یو ورځ روژه تی مخ کی ونیسئ یا بعد کی ونیسئ نو که نهمه لسمه یو سړی کوي یا لسمه یو لسمه خو لسمه کې خامخا وي یا لسمه یو لسمه نو اوس چې اغیار هر کله یو عمل هغه اختیار کی او اسلامی نو په کار دا د مسلمانانو لا چې مسلمانان داغي سره یو اختلاف راولي یو اختلاف راولي او دا قاعده په نن دور کې مسلمانانو له پکار دا ده چې اغیار اغي د مسلمانانو یو عمل اختیار کی پکار دا ده چې مسلمانان چې اغي سره په هغه عمل کې گنجائش وي او د شریعت په یو حکم کې تغییر ناراضي پکار دا ده چې مسلمانان هغه عمل کې دای سره اختلاف راولي ځکه د مسلمان شان داغې نه جدا دی حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابو اسامه عن ابي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا د عاشوري ورځ به يهودو د اختر ورځ دا به غنلا نو قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تاسو په دې ورځ باندې روزه ونیسئ یعنی د هغی سره به په دې کې اختلاف راوسته حدثنا عبید الله ابن موسی لیکن نن هغه عاشورا چې شیعگان پای کې کم حرکتونه کوي مسلمانان هم هغه حرکتونه کوي حالانکه د شیعو بالکل هغه متوازی او بالکل مخالف دین دی لیکن مسلمانان هم نن هغه حرکتونه کوي د عاشوری پورز باندې چې پیغمبر د اغیار سره اختلاف راوسته نن امغه نقش قدم باندې دی روان دي حدثنا عبيد الله ابن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم ما دا الله پیغمبر اغنه دی لیدلې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتحرا چې هغه کوشش کړي دی د روزي دی یوې ورځې یعنی کوشش کړي د روزي دی یوې ورځې چې فضیلت ورکړي هغه ورځې لا په نور ورځو باندې مګر دی ورځې کوشش به کو او دی ورځې له فضیلت په نور ورځو باندې ورکړي او هغه کوم ورځ وا یوم عاشورا د عاشوري ورځ وا او دې مياشتې لۀ غوره والی په نورو مياشتو باندې ورکړی ؤ هغه کومه مياشت ده شهر رمضان د رمضان مياشت ده حالانکه د عاشورې د ورځې نه نبی علیه الصلاة والسلام نورو ورځو لم فضیلت ورکړی دی لکه یوم عرفه شوه دارنګه نور بعضې ورځو له او چې کوم ایام عشر دي د یکم ذوالحجې نه هغې له هم فضیلت ورکړی دی خو دلته ابن عباس اصل کې د عاشوري هغه فضیلت هغه بیانوي نو دا لکه دا نور روایتو دا غي نفي نه کوي حدثنا المکی ابن ابراهيم حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاقوع رضی الله عنه دام دا غسلاسیاتو نه دی چې په دې کې د امام بخاری او د نبی له صلوات والسلام ترمنځ صرف درې واسطې دي بخاری کې دوی ثلاثيات دي یو داغه نه داده حدثنا المکی ابن ابراهیم حدثنا یزید ابن ابي عبید نو مکی ابن ابراهیم یو واسطه یزید ابن ابي عبید دو واسطي او سلمہ ابن اقوع صحابي دي نو قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلم قبیلی یو تن تاغه ته حکم وکړ چې ان اذن فی الناس په خلکو کې دا اعلان وکا چې ان من کان اکلا فلیصم بقیه یومه چا چې بنن ورځ باندې د عاشوری په ورځ باندې خوراک کړي دی نو فلیصم بقیه یومه نو دا باقی مانده ورځ دی روزه کی مطلب حالانکه روژه خو د فجر نه شروع کیږي د صبح صادق نه مطلب دا چې د دې په نور ورځ کې ځان د خوراک نه منی کی امساک دیو کی ومن لم یکن اکلا او چا چې بالکل د سره خوراک نه دی کړی نو د دې روژه ونیسی فان اليوم یوم عاشورا ځکه نن ورځ هغه ورځ د عاشورې ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین